انسان اصل خواهش حاصل دی ښه نو اوس د انسان دا خواهشات کې بیا تقسیم کړل که چېرې د انسان د شخصي خواهش وي او په اجتماعیت څه اثر نه غورځوي نو بس بیا خو هسې ورته جایز دا کار یعنې دویم کس شخصي کار ورته د دویم کس شریکول ورکې هغه نه شي دا ضروري نه شي که بیا معاشرتي کار وي معاشرې کښې وي نو بیا ورته شرط خپل منځي رضامندي دی که بیا سیاسي یو قانون ته خبره شي نو بیا ورته شرط اکثریت دی مقابله کښې ازادې ته ووټ واخښي هغه پابندي فوراً لرې کېږي مثلاً اوس پورې هغې پابندي ته دا اوس ملاؤ شوې د یورپ او امریکې کښې که نه یاره مور سره خور سره دي سره به هغه تعلقات څوک نه ساتي کوم ښځې سره ساتي دا د هغه ووټ په واجې دی ښه په دې واجې نه چې دا شی ناجایز دی یا دا زاړو معاشرو کښې که اسلامي معاشره وای که د زاړو مذهبونو والا معاشره وای هغو کښې دا شی ناجایز و که چېرې په هغې واجې یوه معاشره اسلامي کېدای شي څه له څه اسلامي احکام وبندی نو بیا د امریکې معاشره اسلامي ځکه ده چې دا خو یو اسلامي حکم دی که نه د خور مور سره هغه تعلق نه شي ساتلی چې کوم ښځې سره سړي دا خو اسلامي حکم دی که نه نو بیا ته دا څنګه ده چې د امریکې معاشره اسلامي ده نو مکمله خو زموږ دغه معاشرې دغه سیاسي توربنۍ د اسلام غلبه غواړي په معاشرتي طور به د مسلمانانو کښې ډېر حد پورې دین پاتې دی د هغه وجې نه دغه د اوټونو والا او دغه د سیکولر حکمرانان هغو مسلمانانو نه یارېږي چې دا مسلمانان زموږ خلاف راوچات نه شي دې وجې نه هغه معاشره کښې کوم اسلامي احکام دي هغه ډېر چېړي نه ډېر یې نه چېړي البته د هغو اسلامي معاشرتي احکامو خلاف هغه شروع دی ده د محدودو احکامو تطبیق دی نو کله داسې خبرو نه خلک متاثر کېږي مثال په طور باندې واندي خبرو باندې د داسې مصلحت پسند خلکو نظر وي دا کومه لږه مؤثره غونې خبرې وي دین طرف دور کښې خبرې وي مثال په طور باندې دا د سیکولر معاشرې احکامو نه یو غټ حکم دا دی لکه څرنګه یې بیان کړو بنیادي حکم بس په کوم شي دوه کسان سره راضي شول هغه شی جایز کېږي نو همدې لحاظ سره که دوو کسانو سره زنا وکړله که تا کار شروع کړی دی. د خپلمنځي رضامندي باندې خو یو شی جایز کېږي، خو د خلکو ذهنونه موږ داسې جوړ کړو چې خپل منځ کې خپل منځ کې یو داسې شي باندې راضي نه شي چې هغه یو اسلامي شی وي که نه. مثال په طور موږ یو سیکولر معاشرې کې پاتې کېږو که که چېرې ګان لوف نه وکړي ته موږ پاتې شو. نو هغې معاشرې کې سره له دې که هغوی ته ورته دا اجازات ورکړی شوی وي دا سیکولر معاشرې کښې دوی د سیکولر معاشرې قانون مطابق دا کار ورنه خپله کېږي قانون مطابق دا کار زه دواړه دواړه بدي راځي دي ته مو د مو نکاح وشي دواړه بدي چې راځي دي ته مو نکاح وشي او هغه فایده بیا یو اسلامي حکم نافظ دی که نه نو دوی دې دپاره کوشش شروع کړی دی دې کافرو یو خو د تا دا لکه کوشش یې په میډیا او په دا نور کومې ذرایع هم درته یاد کړلو کومه تمناوانې کوه دا تمناوانې بېکاره دي که نه مثال په طور باندې د څوره اسلامي ملکونو والا مرتد حکمرانان دي که د هغو پارټیانې دي که شعوري دي که غیر شعوري دي هغه ټول داسې یایي چې یاره مو د مو حکومتونه کوم دي دا یورپ غوندې جوړ شي دې دپاره دعاګانې کوي نو دا تمنا دی که نه دی نو موږ دا تمنا بنیادي خلاص سره تبادله شي نو دا سیکولر معاشره چې کوم خلک موږ کښې غواړي که نه کوم خلک دا غواړي ځان تشیع الفاحشة فی الذین آمنو که نه دغه خلک دغه دعا کوي یا دغه شی غواړي چې زموږ د تمنا بدله شي کوم موږ خپل منځ کښې یو اسلامي حکم منئ راضي کېږو دا شی بدل شي اسلام زموږ معاشرې نه بلکل کوچ وکړي وځي ښه الله دې نه وکړي دې وجې نه د اسلامي معاشرې جوړولو باندې او هغه کښې چې کوم ځای کښې سروای پیدا شي د هغه بندولو باندې انتهایي زیات کوشش په کار دی چې کم از کم هغه سیاسي طور باندې خو موږ دې حد ته رسېدلي یو د معاشره خو زموږ باقي پاتې شي که نه څه کوم حکمونه ورکې دي هغه ورکې باقي پاتې شي چې کوم نشته ورکې هغه ورکې پیدا شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو پام وراړوم د خلافت غږ راډیو څخه د نن شپې خبرونو ته لومړی د خبرونو سرټکي د درعا په ولایت کې پېنځه تنه ملحدین وژل شوي او د رقه ولایت په ختیځ کې د پي کې کې مرتدینو لس تنه مړه او دوه تنه یې د خلافت مجاهدینو ژوندي نیولي نور خبرونه هم لرو ملتیا مو وکړئ اوس هم پوره خبرونه له نینوا ولایت څخه خبرونه وایي چې د الله په توفیق سره د خلافت مجاهدین په دې وتوانېدل چې د موصل ښار په باب الجدید باب البیز او باب الطوب منطقو کې د عراقي ځواکونو د برید مخنیوی وکړي د جنګ په ترڅ کې دېرش تنه مرتدین وژل شوي او ګڼ نور زخمیان دي مرتدینو بېرته تېښته غوره کړې او مجاهدینو ته الله ګڼ غنایم ورکړي بلخوا د خلافت نښه ویشتونکو د یاد ښار په ښي طرف کې نهه تنه مرتدین په سنایفر ویشتلي ولله الحمد د صلاح الدین ولایت څخه خبرونه وایي چې په الله تعالی توکل نه وروسته د خلافت مجاهدینو د مختلفو اسلحو په واسطه د بیجې او حدیثه ښارونو تر منځ په لویه لار د روافظو پر پوستو برید کړی. د جنګ په ترڅ کې شپږ تنه مرتدین مړه، څلور تنه یې زخمیان او د مرتدینو دوه پوستې سره د دوه نظامي ارادو چې ثقیله اسلحه یې انتقالوله هم د اور خوراک شوي مجاهدین سره د غنایمو د الله په فضل بېرته خپلو ځایونو ته وراستنې شوي ولله الحمد. د حلب ولایت له ختیځ څخه خبرونه وایي چې په الله تعالی توکل څخه وروسته استشهادي ورور ابوقعقاع الحموي تقبله الله خپل بارودي موټر د الفتح ښار په جنوب ام المري کلي کې د بشار الخضیر د ځواکونو په منځ کې انفجار کړی چې په نتیجه کې یې ګڼو مرتدینو ته مرجوبله واوښته د دوه توپ لرونکو ټانکونو تر څنګ یې یو اره د بي ایم پي ټانک هم له منځه تللی ولله الحمد له رقه ولایت څخه خبرونه وایي چې تېره شپه د پي کې کې مرتدینو غوښتل چې الکرمه په منطقه کې پرمختګ وکړي د خلافت مجاهدینو ورسره د مختلفو اسلحو په واسطه سخت جنګ کړی چې په نتیجه کې مرتدینو پېنځه مرداران او د یو عراده تخریب شوي ټانک تر څنګ ګڼې اسلحې پر میدان پرېښي او تېښته یې غوره کړې خو د مجاهدینو د بې پیلوټه طیارې بریدونو هلته هم روغ نه دی پرېښي او ګڼه مرجوبله یې ور اړولې ولله الحمد د درعا ولایت د حوض یرموک څخه خبرونه وایي چې د الله تعالی په فضل او توفیق د خلافت مجاهدین په دې توانېدلي چې د تلاش ترا او جلین په منطقو کې چې د درعا ولایت په لویدیځ کې موقعیت لري د مرتدینو یو برید په شا وتمبوي له مرتدینو څخه پېنځه تنه مړه او ګڼ نور یې زخمیان شوي ولله الحمد د حلب ولایت له ختیځ څخه په یو بل خبر کې راغلي چې د اسلامي دولت مجاهدینو د مختلفو اسلحو په واسطه د الفتح ښار په شمال د جب البیز په کلي کې د بشر د ځواکونو پر پوستو برید کړی چې په نتیجه کې یې دېرش تنه مرتدین مړه او ګڼ نور زخمیان شوي. همداراز د یاد ښار شمال د تلماز په کلي کې هم د خلافت مجاهدینو د مرتدینو پر پوستو برید کړی چې په نتیجه کې یې پېنځلس تنه مرتدین مړه او ګڼ نور زخمیان شوي. د الله په فضل مجاهدین د دواړو بریدونو څخه روغ راستانه شوي. ولله الحمد او د رقه ولایت له ختیځ څخه په یو بل خبر کې راغلي چې د الله تعالی په توفیق د خلافت مجاهدینو د مختلفو اسلحو په واسطه د الحوس په منطقه کې د پي کې کې مرتدینو پر پوستو برید کړی چې د سختې جګړې په پایله کې لس تنه مرتدین مړه او ګڼ نور زخمیان شوي دي دوه تنه یې مجاهدینو ژوندي نیولي یو ځنځیري ټانک یې له منځه تللی او مجاهدین سره د غنایمو خپلو ځایونو ته روغ راستنې شوي ولله الحمد دا او د نن شپې خبرونه والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته خراسان ته خو به زمونږ څوارلس میاشتې به تقریبا چې کېږي ماشاءالله څوارلس میاشتې کېږي حاجي صاحب تاسو څنګه احساس کړه چې دلته خراسان ته راتګ ضرورت دی یا د خلافت په حق خلافت دی تاسو ویل چې مونږ مخکې نه د اته نهه کاله کېږي د هجرت د جهادونو تاسو حتما په کوم تنظیم کښې ویل ته څنګه مو دا احساس کړه او څنګه درته دا ضرورت معلوم شو چې تاسو دلته راشئ خراسان نو ضرورت خو را تر دې نه معلوم شو چې زمونږ الحمدلله مخکې دلته کسانو هجرت وکړو د کونړ نه که نه او زمونږ خپله دا فیصله او دا اراده وه انشاءالله تعالی چې مونږ به ځو او دلته هم راتګ بیخي انتهایي ضروري ګاڼو په انتظار باندې ناست او د دې دپاره هم چې کومه د لارې مارې سوچ کولې او بس په دغه انتظار چې کله موقع میلاو شول او بس څنګه چې دلته د خراسان خلافت اعلان شو نو الحمدلله تاسو ته معلومه ده چې زمونږ باجوړ والو چې کومه دی بیا بیعت وکړو هغه سره بیعت اعلان کړ نو بیا په طریقه طریقه باندې به ملګري راتلل دلته او ځان بیا رایسته هم په دغه طریقه باندې بیا مونږ هم دغه انتظار کاوه بس چې کله موقع میلاو شوله همېش ته الله پاک لالا توفیق را کړو چې ته راووتلو حاجي صاحب ستاسو چې هلته ملګري چې کوم پاتې وو هغې ځان ته کوم بهانه او کوم شک کوم شبهه هم کېدای شي نیوله چې مونږ د دې وجې نه شو کوم شک شبهات چې هغوی په خلافت باندې کول او هغه شبهات د دوی بې ځایه یاره بهار صاحب دا کوم کسان چې مونږ ته معلوم دي که نه دا زمونږ مشران هم ناست دی ته هم پته ده خو داسې ده چې د هغوی هېڅ شک و شبهات دا نه چې هغه وفد چې کومه لومړنی وفد راغلی و داسې کسان وو چې هغوی په هغه وخت کښې هم راغلي وو او د حافظ صاحب صاحب بل شیخ صاحب زما نه نوم وسېر شو د هغه سره چې کومې خبرې دي او خبرې د هغوی اوس هم موجود دي او هغه خبرې ملګرو ته معلومې دي او هغوی په عقیده چې کومه دی بلکل یې چې کومه دی شک او شبې بلکل دې خبره باندې نه وه چې دا خلافت حق دی او اوس چې کومه دی د خلافت سره بیل کول دا ضروري دي او هغه کسان په هغو کسانو کښې کسان پاتې شوي دي او نه دي راغلي پاتې شو جزاک الله حاجي صاحب ستاسې عمر به تقریبا پنځوس نه شپېتو کالو پورې شاوخوا وي که نه شپږ پنځوس کاله عمر دی زمونږ هغه کسان چې تاسو سره په تنظیم کښې وو هغې ته ستاسو څه پیغام دی د دې ځانه خراسان نو کوم کسان چې زمونږ سره په تنظیم کښې وو مونږ یې اوس هم پېژنو اوس هم پاتې شوي دي اکثر خو راله الحمدلله خو اوس هم ډېر خاص خاص کسان چې کومه دي ځان ته علما وایي، شیخان وایي، پاتې دي او زموږ ورسره ناسته پاسته او یقینا چې تعلق هم واوسه او هغوی ته خو زما له طرف نه دا پیغام دی چې په خپله باندې علما دي که نه داسې کسان دي چې په جهادونو کې استعمال شوي جهادونه یې کړي الحمدلله د اوسه پورې او د کوم وخت نه چې دا د هغه شروع د باجوړ مانه اوس هېر دی هغه خو د هغه وخت نه هغوی په هجرت کې دي نو هغوی ته زما دا پیغام دی چې په ضد کې دې نه دي هغه کسان موږ ته معلوم دي چې هغوی په ضد کې لاړ په دې وجه باندې نه دي پاتې شوي چې کنې هغوی په دې خبر نه دي چې کنې د دې د حقانیت نه یا منکر دي یا په دې پوهېږي نه چې دا کنې دا خلافت حق نه دی خو لکه د یو ضد د وجې نه چې لاړه او زه د هغوی ته زما دا درخواست دی او زما دا د هغوی سره یو قسم خیرخواهي ده خلافت چې کومه دی دا خو داسې ده چې د الله سوری دی دې دپاره الله پاک چې کوم دی کسان پیدا کوي هغه موږ یې اینو روزانه نوي نوي کسان د ایران نه او د یو ځای نه او د بل ځای نه غوړ غوړ علما او شیخان را روان دي که نه نو الحمدلله خلافت روان دی او د دې دپاره الله خلک پیدا کوي او خلک را روان دی خو لکه کوم خلک چې پاتې شي نو دوی به محرومه شي زمونږ زړه نه دا نه غواړي ځکه زمونږ دا یو قسم د خیرخواهي ده زما خپله ذاتي زما زړه دا غواړي دا کوم کسان چې دا زموږ خپل کسان پاتې شوي دي داسې نه چې کنې تعلق والا خلکو علماو قربانۍ کړې وې نو هغوی ته زما پیغام دی چې بس هغوی دې چې کومه دی په الله باندې توکل وکړي او هېڅ ته دې نه ګوري بس الله ته دې وګوري قبر او قیامت ته دې وګوري او دې زد مد او دې قصو ته دې نه ګوري ځکه چې مخکني کوم ذریعات تېر شوي دي نو هغوی په نقصان کښې لاړ که چېرته اوس په ضد کښې موږ پاتې شو نو مرګ را روان دی د الله سره پېش کېدل دي الله ته مخامخ کېدل را روان دي نو په دې ضدونو مدونو باندې کار نه کېږي بس الله پاک ته دې مخه کړي او بس خوی دې چې کومه دی ځان را ورسوي او هېڅ ته دې نه ګوري او نورې قصې مې دې ختمې شوي دي ځکه چې اوس خلافت الحمدلله الله پاک په ټوله دنیا باندې قایم کړی دی او ښایسته یو پاک نظام دی او کوم ځای کښې چې کومه دی یعنې هلته خو لا موږ نه دی له عراق کښې او په دغه کښې دی شام کښې دلته خراسان کې الحمدلله دا لږه غونده ټوټه ده والله پکې مکمل شریعت نافظ کړی دی باقاعده چې کومه دی مدرسې روانې دي او په جمع باندې مونځونه کېږي د خلکو د مونځونو تپوس کېږي چې تا نه ولې مونځ قضا شوی دی ولې د نه جمع پاتې شوې ده او د وړې وړې خبرې الحمدلله چې کومه دی دلته د شریعت په باره کې تپوس کېږي او یو ښایسته نظام دی نو زما هغوی ته درخواست دی چې کوم کسان پاتې شوي دي بس هغه یې نور په ضد کې نه دي توبه دې وباسي او بس ځان دې را ورسوي نو دغه مې ورته درخواست سید حاجي صاحب ستاسې په عمر خلکو ته د سپینګورو مشران خلکو ته که تاسې یو لنډ پیغام ورکړي نو کېدای شي ډېره فایده نو زما په عمر خلکو ته زما پیغام دی تبلیغ کې زما ډېر ملګري چې کومه دی کلونه یې تېر شولو که نه زه په خپله باندې ما تبلیغ کې ډېر وخت تېر کړی ډېرې سفرې مې شوي دي زما ملګرو ته چې کوم تبلیغیان دي که علما دي او که کوم زما په عمر ملګري دي او که کوم زما نه کشران دي تبلیغ کې غټې غټې قربانۍ کوي ډېر مالونه لګوي پیسې خرج کوي غټې غټې سفرې کوي که نه خو لکه څه چې دی تبلیغ کې چې کوم شی مونږ غوښته مومنو اورېدونکو دا و زموږ د نن شپې نشرات په دې تمه چې د خوښۍ او فایدې وړ مو ګرځېدلي وي سبا سهار شپږ بجې چې د ازبکي او دري نشراتو سره او بیا ماښام شپږ نیمې بجې چې د پښتو نشراتو سره یو ځل بیا ستاسو درانه خدمت ته راځو تر هغې مو په رب العالمین ذات سپارو والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته